د دغه درې کسانو توبه چې الله قبوله کړه وجه څه وه چې هغوی کې تقوا وه د الله نه یره وه د رسول الله اتباع وه اوس قرآن مجید وی د تقوا برکت هم ولیده نو چې د تقوا برکت هم ولیده نو اوس داسې چلو کې چې تقوا پرېږدی مه تقوا اختیار کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو ای ایمان والو ویریږئ د الله نه د الله نه ویریږئ تقوا اختیار کې د الله د حکمونو پابندي کوئ د حرامو نه ځان ساتئ هلکه تقوا به څنګه اختیاروې وی تقوا به داسې اختیاروې چې د رښتونو خلکو صحبت دغه کې غوره کې د ریښتونو خلکو سره د دیندارو خلکو سره صحبت کوي الله به تقوا ستاسو دغه کې نصیب وګرځوي وکونو شی تاسو وکونو او شی تاسو مع الصادقین سره د ریښتونو خلکو ریښتونی خلک څه دي رسول الله صحابه کرام د دقې خلکو سره شی قولا چې هغوی څه خبره کوي تاسو کوئ فعلا چې هغوی څه کوي تاسو هم هغسې کوئ ما کان لاهل المدینه ندی لایق د پاره د اوسیدونکو د مدینه ما کان لاهل المدینه ندی لایق د پاره د اوسیدونکو د مدینه ومن حولهم او د هغې چا دپاره چې څوک چاپېره دي د دوی نه د مدینې خلکو له لایق نه دي او هغه چا له چې څوک چاپېره د دې مدینې نه وي لکه تاسو ویلي که نه د مدینې په اطرافو کې عرابیان دغه اسلم قبیله جهینه قبیله مزینه قبیله غفار قبیله ده نو د مدینه باشندگانو د خاری خلکو لم لایق ندی او دا ومن حولهم او هغه څوک چې کم چاپیره د دې مدینې نه دي من الاعراب چې هغه بانډچیان دي د اعرابیانو له او خاریانو دواړو له لایق ندی ان یتخلفو چې هغوی رستو پاتې شي عن رسول الله صلی الله وسلم د رسول الله نه رسول الله د ځي میدان جنگ ته او زه او ته دلته ناست یو ان یتخلفو چې هغوی رست پاتې شي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله نه ولا يرغبو او دوی دې نه خوښوي بانفسهم خپل ځانونه عن نفسه د نفس د هغه نه چې زه مړه که هغه ځي نو ځي به نو زه څه لازم ځان مړ کوم هلکه دا خپل ځان ته رغبت مه کوه چې د پیغمبر علیه السلام نفس دې خوښ نه دی او ځان دې خوښ دی ولا یرغبو دوی دې رغبت نه کوي بانفسهم په خپلو ځانونو عن نفسه د نفس د هغه نه ولې د رسول الله سره لاړ شئ اتباع وکړئ دا هم د دنیا او د آخرت کامیابي ده ولې ذالک دا تابعداري او دا رستو نه پاتې کېدل ذالک دا رستو نه پاتې کېدل او تابعداري بانهم په دې وجه چې دا صحابه لا یصیبهم او بنرسی دوی ته په دې تابعدارۍ کې زمه اون تنده نن ته د پیغمبر علیه السلام سره تلې جهاد ته او تا ته په لاره کې تنده ورسي وبه نه رسي دوی ته زمه اون تنده ولا نسب نه ستړیوالې ولا نسب او نه ستړیوالې ولا مخمصه او نه لوګه ولا مخمصه نه لوګه ته تلې د پیغمبر سره تنده درته ورسېده ستړی شوې لوږه درته ورسېده ولا مخمسه او نه لوږه فی سبیل الله په لار د الله کې ولا یتعون او دوی به پیمال نه کي موت ان یوځای ولا یتعون او دوی به خپې کې نه دي پیمال موطئا په یو ځای یغیز الکفاره چې غوسه کوي کافران داسې ورشیخ سرحد ته او دا ټوپک دی چولی او په دې خپل طرف کې دلته دا ټوپک دی چولی او داسې ورته لاړ راشي او ورته ځان وښیي چې ګورې سر اوچت نه کې که اوچت هم که نو سر دله ولم ولا یتعون او هغوی به پیمال نکی خپه به کینې دي موطئا په یو ځای یغیظ الکفاره چې غوسه کوي کافران یو تندګي به نشي ستړی به نشي لوږه به ورته ونه رسي په یو ځای به قدم کینې دي مګر الله به د دې بیل بیل عمل ځان ځان له ثواب ورکوي ولا ینالون او دی به حاصل نکی ولا ینالون او دی به وانلی حاصل به نکی من عدوین د دشمن نه نیلن یو حاصل شوی شی عمله دی پې وکړه سړی دی تې مړ که عمله دی پې وکړه سړی دی تې ګرفتار که عمله دی پې وکړه مال او غنیمت دی تې واغشت چې هر شی وي ولا ینالون او دی به حاصل نکی من عدوین د دشمن نه نعلا یو حاصل شوی شی الا کتب لهم مگر اوبلی کلی شي د دوی دپاره به په دې هر یو عمل صالح ثواب د عمل نیک لکه دلته دی چې مونځ کړي او روژه دې نیولي دقسې د عمل صالح بدله به په دې یو یو قدم باندې به الله درکړي په دا لوږه به الله درکړي په دا تنده به الله درکړي په دا ستړیوالي به الله درکړي الا کتب لهم مګر وبلی کړي شي د دوی دپاره به په دې هر یو عمل صالح بدله د عمل نیک ان الله یقینا الله لا یضیعو هغه نه ضایع کوي اجر المحسنین بدله د نیکانو روره چې جهاد ته تلې نو روره غنیمت ته غنیمت ولا ی... که صدقه کې صدقه غنیمت دی که عمل کې عمل غنیمت دی غون سل روپۍ دې په ځان ولګولې زر دې په ځان ولګولې ولا یقطعون وادیا او دوی به ونه وهي یو خوړ یو خوړ به دوی ونه وهي که نه وایي دونه مزل یې وواو په یو خوړ به تیر نشي ولا یقطعون او دوی به قطع نه کي وادیا یو خړ الا کتب لهم مګر وبلی کړی شي د دوی دپاره اجر او بدله د دوی هلکه دا معمولی عمل باندې الله تعالی دوی له دا دومره لوی لوی دغه ولې ورکوي ثوابونه لیجزیهم الله د دې دپاره چې الله بدله ورکړي دوی ته احسن ما خیسته احسن ما خیسته هغه بدله کانو یعملون چې دوی به کوله کله چې دا د تبوک نه کم کسان پاتې او په دې باندې دا زورنه رالله نو بیا به چې کله اعلان د جهاد شو روره غونډه مدینه به روانه شوه غونډ کلی به روان شو هلکه داسې هم نه دي پکار چې تاسو علاقه خوشې پرېږدی مدینه خوشې پرېږدی او ټول لاړ شئ دغه ته نه چې څومره ضرورت یي څونه ضرورت یي هغه کسان دې لاړ شي هغه جهاد ته لاړ شي او دا پاتې کسان دې سبقونه وایي نو چې سبکونه وای وای دوی به علم حاصل کی هغه د جهاد نه چې خلک واپس راشي هغوی خو به علم نی کړی نو هغوی به بیا داسې چلو کی چې دا پاتې خلک به هغوی ته کینی او دا سبکونه به ورته ووایي چې موږ ته پیغمبر داسې وي او داسې وي او داسې وي وما کان المؤمنون ندی لایق د مؤمنانو دپاره وما کان المؤمنون او ندی لایق د مؤمنانو دپاره لینفرو چې دوی اوزی لینفرو چې دوی د الله په لار کې اوزی کافتن ټول چې د ټولو د وتو ضرورت نی نو ټولو له وتل ندی پکار به چې څومره ضرورت یې هغه دې لاړ شي او نور دې د دې علاقې انتظام کوي سبکونه دې وایي فلولا نفره ولې نوځي فلولا نفره ولې نوځي د الله په لار کې من کل فرقة د هرې غټې ډلې نه من کل فرقة د هرې غټې ډلې نه منهم د دې مسلمانانو نه طائفتون یو وړه ډله په کار دا وه چې د هرې لوی ډلې نه یو وړه ډله هغه لاړه شي جهاد ته ابه لاړه شي جهاد ته نو تاسو به وایې دا وړه ډله لاړه جهاد ته نو دا پاتې به څه کوي دا به خوب کوي وایي نه دا به خوب نه کوي دا به دلته سبکونه وایي نو فلولا نفر نو ولی نوزی من کل فرقت د هر لوی ډلینا منهم د دې مؤمنانو نه طائفتون یو وړه ډله پکارو چې د لوی جماعت نه یو وړوکی جماعت هغه د الله په لار کې وزي هغه لاړ شي او دا باقی خلک لیتفقهو د دې دپاره چې دا پاتې خلک پویه حاصله کی فی الدین په دین کې پاتې خلک به د رسول الله په مجلس کې ناستی هغوی به پویه حاصلی او دا څه کسان به لاړ شي جهاد ته ولینذرو او چې دا پاتې خلک بیا ویری قومهم خپل قوم اذا رجعو الیهم چې کله هغه واپس راشي دوی ته هغه مجاهدین بیا واپس راشي نو هغوی خو ما وې دا یو څو ورځې درس ته نو راغلی نو دا پاتې خلک به بیا هغه ورته هغه هر څه بیان وکړي وکړي وکړي لعلهم یحذرون د دې دپاره چې دا خلک د الله د عذاب نه بچ شي لعلهم د دې دپاره چې دوی یحذرون د الله نه ویریږي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو ګورې جهاد د کافرو سره احسان دی ښه جهاد د کافرو سره احسان دی دا د هغوی سره ظلم نه دی او خلک چې احسان کوي نو اول د چا سره کوي د نږدېو سره د دې وجې نه طریقه د جهاد دا ده اول د خپلو نږدېو سره جهاد کوي چې دا تابع شي وپسې بیا نږدې وپسې بیا نږدې وپسې بیا نږدې خدای دې کړي چې دا نږدې په رشته کې وي او که دا رشتې نږدې په پوله کې وي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو قاتل الذین تاسو او جنگیږئ د هغې خلکو سره قاتل الذین تاسو او جنگیږئ د هغې خلکو سره یلونکم چې هغه نږدې دي تاسو ته من الکفار د کافرونه دا کم نږدې کافر چې دي اول د دې سره وجنګېږي دقسې رسول پاک صلی وسلم بار نه جنګېده همدې عربو کې جهادونه کول خو چې کله د عربو نه بیا فارغ شو نو بیا بار خطونه هم ولیږل او بیا بار ته تیاری وشو د دې وجې نه په تبوک کې بیا دی لاړ بار ته هغه روم ته لاړ د روم مقابلې ته لاړ ولیجدو او ولیجدو او هغوی دې عمومي ولیجدو هغوی دې عمومي فیکم په تاسو کې غلظا سخوالی دا ځانونه لږ سخت کې چې دا کافر تاسو وویني او په تاسو کې دا سخوالی دغه کې چې وایي بیا بیان د منافقانو و اذا ما انزلت او کله چې نازل کړی شي په رسول الله باندې سورت یو سورت و اذا ما انزلت کله چې نازل کړی شي سورت یو سورت چې یو سورت نازل شي دا منافقان ټوقې کوي خپلو کې خندا کوي هلکه دا کم نوي صورت چې راغی تا له څونه ایمان زیات کو خټ خټ خټ وخاندي یاره ما له خو زیات نه کو بل بل ته وایي منافق ته لکه دې نوي صورت تا له څونه ایمان زیات که وی ما له خو اسم زیات نه که خټ خټ سره وخاندي خدای هم په خیر کې دا ټوکې مه کوئ ټوکې د بل چا پورې کوئ د الله د ایاتونو پورې صورتونو پورې مه کوئ و اذا ما انزلت کله چې نازل کړي شي په پیغمبر علیه السلام صورت یو صورت فمنهم نو بعضې د دې کافرونه چې هغه منافقان دي من هغه څوک دی یقولو چې هغه وی د خندا په طور باندې خپلو کې خندا کوي څه وایي ایوکم زادته کم یو ستاسو ایوکم کم یو ستاسو زادته زیات که اغله هذه دی صورت ایمانا ایمان الکه په تاسو کې کم یو له دی نوی صورت ایمان زیات که نو هغه به یې ماله خو یې نه زیات کړی وبه خاندل الله د هغې جواب کوي تاسو نهله خلک یې ستاسو صحتونه خراب دي نوی صورت چې راشي د مؤمنانو دپاره ایمان زیاتوي فاما الذین آمنو هر هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دی نو فزادتهم دی صورت زیات کړ هغوی دپاره ایمانا ایمان وهم او دا مؤمنان د دې صورت په نازلېدو باندې یستبشرون خوشحالي کوي چې نوي صورت راشي وي دا د الله رحمت دی په هغې خوشحالي کوي واما الذین فی قلوبهم مرض او هر هغه خلک چې د هغوی په زړونو کې بیماري ده مراد د بیمارۍ نه د ایمان بیماري ده چې هغه منافقت دی هغه خلک چې د هغوی په زونو کې بیماری او منافقت دی نو فزادتهم دا نوی صورت زیات کی د هغوی دپاره رجسن پلیتی الی رجسهم سره د پلیتی د هغوی تر اوسه پورې پلیتو خو چې دا نوی صورت راغی لی وله پلیتیا زیاته کړه مراد د پلیتیا نه څه دی کفر دا منافقان اوس هم کافرو خو چې دا نوي صورت راغی او په دیم کافر شو نو د دوی کفر یې دغه که زیات که مراد د رجس نه د کفر ښه پلیتی سره د پلیتی د دوی وماتو دوی مړ شوي دي وهم کافرون په داسې حال کې چې هغه کافران دي تخویف دنیوي اولا یرونه آیا دا خلک نه ګوري چې انهم یفتنون بېشکه د دوی امتحان کولی شي الله پې عذابونه راولي فی کل عام هر کال مرتن یو ځل او مرتین یا دوه ځله د دې خپل منافقت د وجې نه الله پې په دنیا کې قسما قسم تکالیف راولي ثم لا یتوبون او بیا دوی توبه نه وباسي د خپل منافقت نه ولا هم یذکرون او نه هغوی نصیحت قبلوي دا بله د منافقانو یو عمل چې یو صورت به نازل شو او په هغې کې به د منافقانو بدو او رسول پاک به په مجلس کې بیان که دا صورت نو د منافقانو به سره یو بل ته وکتل سترګې به سره ووالې بس کوشش به کو چې پیغمبر علیه السلام ونه ویني او داسې غلی به یو یو خویده او دغه کېدل به وتل به و اذا ما انزلت او کله چې نازل کړی شي صورت یو صورت او په دې صورت کې د منافقانو بدی نو نظر بعضهم وګوري بعضې د دوی الی بعض بعضو ته داسې یو بل ته سره وګوري او سترګې ووهي هلکه چې وځو بار ته څوک خو به ویني نه هسې نه چې څوک راباندې اعتراض وکړي نو نظره نو هل یراکم من احد سره خپلو کې وی چې څنګه چل دی څوک به ویني که نه چې باروزو هل یراکم من احد ایا ویني تاسو له یو کس ثم انصرفو بیا دوی وګرځي صرف الله قلوبهم ګرځولی دی الله د خیر نه زړونه د دوی دا ولی بی انهم قوم لا یفقهون په دی وجه چې دا یو قوم دی او نه پوهیږي بیا د ترغیب اتباع د رسول الله صلی وسلم ته لوی غنیمت د تعالی درکړی دی پیغمبر علیه السلام د دې اتباع کوي لقد جاءکم یقینا راغی تاسو ته رسول یو پیغمبر خو من انفسکم چې هغه د ځانونو ستاسو نه دی هلکه تاسو هم انسانان یې او هغه هم انسان دی نه پیری دی او نه ملایکه ده او داسې مهربان او شفقت کوونکی دی چې عزیز علیه ګران دی په دې پیغمبر ما عنتم په تکلیف کې پریوتل ستاسو په ګناهونو کې پریوتل ستاسو حریص علیکم حرس کوونکی دی په ایمان ستاسو حریص علیکم حرس کوونکی دی په تاسو دا حرس کوي چې تاسو ایمان راوړئ او بالمؤمنین خاص په مؤمنانو رؤوف الرحیم مهربان او رحم کوونکی دی الله خپل پیغمبر ته وی دا خبره ورته وکړه که ویې منله ښه فان تولو که چېرې دا خلک وګرځېدله نو ورته وایه روره ما لم څه خپل ځانم خراب که فقل ته ورته ووایه حسبي الله حسبي الله کافي دی زما الله لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر همدغه یو الله دی علیه په دغې الله توکلتو ما بروسه کړې ده وهو او دغه الله چې دی رب العرش العظیم دا دی رب دغه عرش لوی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیر من الاولا دعا وکړه یا الله یا الله خپل فضل او کرم یا الله تمام مشکلات سمو حل کړي ربه ته په خپل رحم مونږ باندې وکړي یا الله د زمونږ د تمامو حالاتو اصلاح وکړي یا الله خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب پوهه زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو هم ربه صحیح پوه کړي د قرآن او د حدیثو ربه اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د دې خیر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 بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران یې هغوی ته دعاګانې وکړي د دې علاقې خلکو د بازار خلکو ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی